مدنی سورت دې نزول کې اتنوي پس د سوره رحمان نازل شوه دې او ترتیب د سوراتونو کې شپږ او یایم نمبر دې پس سوره قیامت نا چه انسان مونږ د یو څاڅکي انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج هغه مضمون په نور الفاظو ذکر کو د دې وجنا ورپسې راړو یا مخی صورت کې نعمت ذکر کو الی ربها ناظرہ پر رب توکلتون کې نو دې صورت کې نور نعمتونه ذکر کړي د دې وجنا اور پسې راړو سورت کې اثبات د قیامت بالترقی علامه سبقا نه غواړو مونږ ستاسو نه بدلا ولا شکر او نه تابعداري ان نخاف من ربنا یوما مونږه یریګو درب زمونږه د هغه ورځ نه ابو سن قم تریرا چغه ترشا سختا فوقع الله شر ذلك اليوم نو ساتر الله دیل راز شر دغه ورځ نه یعنې برابر ګرمي به هم نه وي، یخني به هم نه وي، نه به ویني په دې کې ګرمي او نه یخني، برابر سپرلی به وي. ودانیة علیهم ظلالها، شپږم، نږدې به وي په دوی باندې څانګې د دې، یعنې ارام د دې. قواریر من فضت او شیشه بوی د سپینو زرونا قدروا تقدیرا اندازه کړي به دی لره په اندازه کولو باندې اتم ويسقو نفي اکاس انس کول بشي په دای باندې په کاسو کې کان مزاج ها زنجبیلا چې وخندا زنجبیل زنجبیل موږ ته ادرک وایو نحن خلقناهم وشددنا اسرهم منګه پیدا کړی دی لرا مضبوط کړی منګه دی بنیاد او کلا چې خوشي زمونږه نو بدل کومه منګه پشان دی بدلولو دی بغوزو نور براولو ان هذه تذکرہ یقینا دا صورت پند نو چا چې خوشي نو دی نیو خپل رب دلار نزول کې درې دیر شم په سوره همزانا او ترتیب د سوراتونو کې و او یایم دې پس سوره دارنا مخی صورت کې اثبات د قیامت او احوال د ابرار بیان شو نو دې صورت کې اثبات د قیامت او احوال د اشرار بیانې د دې وجنا ورپسې راړو یا مخکې لس نعمتونه ذکر کړل نو دې صورت کې لز زلا لفظ ویل ذکر کړي هغه چا له چې هغه قیامت نه انکار کوي او قیامت نه مني اول پنځه شواهد بیان کی بیا سلور انقلابات په انسان باندې او بیا ادله ذکر کوي په مسله د توحید باندې بشارت ورګي مؤمنانو ته او زجر ورګي مورزینو ته فاذا النجوم طمسات کلا چې ستوري لره کړې شي او کلا چې مو اسمان پرانیسته شي او کلا چې غرونه نو صفات والو زول شي لره کړې شي وایذا رسول او کتا تا او کلا چې انبیا او لو خبر کړې شي کتا سو په قومونو گواہی کوئی نرامخ کې وکی الی قدر معلوم تر اندازې مقرره پورې نو اندازه کړو مونږه دلرا فنیم القادرون نو سخیتا اندازه کونکیو مونږه حلاکت دے دا غرز کی درو جن اللہ علم نجل الارض کفاتا آیا نه دا ګرځولې مونږه ځمکه کافی یحیا او امواتا د پاره د ژوندو د مړو ژوندی به د پاسه ګرځي مړی په کې لاندې پراته دي وجعلنا فيها رواسي شامخات ګرځولې مونږه په دې کې غرونه دنګ دنګ او اسخنا ګما انفراتا سکو مونږه په تاسو باندې وبخواږي وفواکه مما یشتهون او می بیدا سن چې دوی غواړي ورته ویل شي خوري او سکي مبارک دي شي تاسو لره دا مما کنتم تعملون په سر دا چې تاسو عمل کو وسیله عمل صالح وګرځو دا ندی ویلي نو دلته د هغې خلاصه ذکر کوي، ان للمتقین مفازا، متقیانو له کامیابې دې، سورت کې تفصیل کوي د یوم الفصل، مخکې یوم الفصل وي، دې کې تفصیل کوي چې هغه لس څیزونه چې هغه مشترک په میان د بادشاه او د ګدا کې نو هغه به ختم شي. بادشاهان د نور نه فائده من او متمتع او ګدا او متمتع او وانزلنا من الموسرات ما انسجاجا بادشاهان د باران نه متمتع او ګدا او متمتع او دا به ختم شي او لسم وخلقناکم ازواجا پیدا کړی منګه تاسو جوړې جوړې او ګرځولې منګه خوب تاسو راحت د بدن صباتن پرې کون کې سبت وای پرې کول ہوتا خوب مستړې پرې کوي سړې سړې ستومانه لکوب کی سړېواله ختم شي وجعلنا الليل لباسا ګرځولې منګه شپه جامه هغه ورځ چې بګوال شي شبېلای کې فتاتون افواجا را بشي تاسو ډلې ډلې او برا بني تشي اسمان نوی بدا دروازې دروازې روان بشي غرونه فکانت سرابا نوی بدا پشان شکو ګل سراب اسړې چې میرا کې رواني او لری ګوري نو دا پیریانو تنور ښکاری وای و کافر های های رکانه د مال واچوي زخاوري چاډو نوم می چاناست زګانن د دې حساب کتاب ته وسوک مخامخ کیږي سورات کې اثبات د قیامت او چې قیامت به خامخا راځي او غلس انعامات والسابحات سبا شاهدی لامبو وونکي په لامبو ولو سرا چې اسمان او زمکه مینس کې روان دي فالسابقات سبقا نو شاهدی مخ کې کیدونکي حکم دا الله ته مخ کې کېدو فالمدبرات امرا شاید دی تدبیر کوونکی حکم د الله لرا چې الله وته حکم کی دی بیا کوي یو مرتدی کتاب لیکلو او دین مراد ارواح د نیکانو بندګانو دي چې هغه تدبیر کوي د کارونو او هغه مو زیارت قبور یوم ترجف الراجفه هغه ورځ چې ژړک به ووي په ژړکوالو باندې نو ورپسې به شي بل ژړک قلوب یومئذ واجفه نو زړونه به په دا ورځ کې خالي وي د عقل نه واجفه خالي د عقل ابصارها خاشعه سترګې به ټوکې راوتي وای به وای دی انا لمردودون فی الحافره ها راغلې تاته بیان د موسی علیه السلام کله چې اواز وکړ طرف د ده و دې پاک نارا پاک باندې توا وا توا کندوا اذا بلا فرعون انه طغى زلال شا فرعون تا د سرګشي کړه دا نو ورته واه لکه اعلان تزکا بیا یې شا کړه نو کوشش یې شروع کړ خلاف د موسی علیه السلام. فحشر فنادی نو راجمع کړ خلک نو اواز یې ورته وکړ وی وی انا ربکم الاعلی زه یم رب ستاسو اوچت فاخذه الله نکال الاخرة والاولى ونیو دلر الله په عذاب د آخرت او دنیا باندې والجبال ارسا غرونه غړولي دي مونږه تیلا د پاره د سامان ستاسو ولې انعامکم او د پاره د ډنګرو ستاسو سبزای بوټي کرای نو کلا چراغ راغ تامت الکبرا مصیبت لوی ګویا کې دای په هغه ورځ باندې چې ویني دی لار دای به داسي لم یلبسو الا عشیتن او ضحا چې دای وخت نه تیر کړي مگر ما زیګر دی او ورځې او ضحا یا ساخ د دغه ورځې دا لګون دی وختي په نسبت د ټول ورځې مازیګرې هغه ډیر لنډي بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولى ان جاء الرحمة و قال ذلك لعله يزكى و يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة او ترتیب د سورتونو کې اتیایم نمبر دی پس د نازعات نا ربط د ما سبق سره مخی سورت کې وی اما من طغا هر چا سوک دے چر سرکشی کړي وا دی سورت کې ورلسم آیات کې قتل الانسان ما اکفرا ځان لږ وپېژنه، ځان ته وګوره چې ته یې د څه نه پیدا کړې. سورت کې هېڅ اله تبلیغ تیزی ورکوي په تبلیغ باندې او دا کوي چې کوم شاګرد متوجه دی نو هغه ته توجه کو چې بے پروا دی نو هغه ته توجه مکوا چې څوک متوجه طلبګار دی نو هغه ته توجه کوه یی موږ په بی طلبو کې طلب پیدا کوو سړیه طلبګار ته توجه کوه تاسو ته خو طالبان ناس دي دی خو هسې هم ناس دي موږ په بی طلبو کې طلب پیدا کوو وای طلبګار ته توجه کو طالب ته نبی علیہ السلام څنګه سنادی د عرب راغلی وو لوی لوی خلق راغلی وو او بل طرف تا یو ړوند صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ هغه راغلی دی هغه هم تپوسونه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کم چې غټان غټان راغلی نو هغه ته توجه زیاته کوله د نبی علیہ السلام مطلب داو چې کدی ایمان راړي نو دای سره به نور خلک هم ډیر مرګري ایمان راړي د دې وجنه چې ګند مال د وجه او دا روم صحابي واسه مرګره ده الله یا تون راولې ګل چې د زیات توجه کو نبی علیہ السلام به بیا دا ډیر خیال ساتو وې د ز په وجا الله زملا مت کړې ما ابا سو تولا ان جاء الاعمى دی او سړی عیب ذکر کول دا غو ناروا دی لا تنابزو بلا القاب او دل داغه عیب ذکر گئی اعمى هيم ذکر کول یو د پاره د شرمولو د هغه نو هغه ناروا دی یو د پاره د ترحم دل هيم ذکر کې چې خلک په رحم کی لګواله کدی ړوند غریب نه سکواړي دی ګډ غریب ته سوای او یا ذکر و تنفع ذکر یا دې پن واخلی نو فائدہ ورګی دلرا پند اما من استغنا هر جا سوګ دې چې ځان به پروا کوي فان دلو تصدا نو ته د پسې ور پسې کیږي انها تذکرہ دا صورت د پند د چا چې خو غشي نه یاد دي کی دی لا دینه د پند مالی فی صوف مکرمت په صحیح عزت مندو کې مرفوعات متطهرا چغو چت شوی دی امر فوات په ادوار د قدر د الله په دربار کې سور لوی کفر وکړه د سشینا پیدا کړي د لرا دی او ساس کینه پیدا کړي د لانو انداز کړي د لا او بیا لارې اسان کړي د تا نو بیا بمړ کی د لرا اکبره دن نبا کی د لرا قبر تا نو قبر ته خلک ژوند دې دن لګي کمړې الله وی فامان ته وسم اکبره وإذا البحار سجنت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالقدس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وسبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم نزول کې اووم نمبر پس سوره لهب نه مخکې سورت کې دویشتم آیات کې ویلو اذا شاء انشرا نو دا پورته کېدل به څنګه یې نو دې صورت کې هم یاد کوي اذا نفوس زوی جت کله چې روحونه یو راشي د بدنونو سره یا مخی صورت کی ضاحکتم مستبشرا یو کم سلویخ دمیات کی ویلیو خاندی خاندی با زیری بالی نو دی صورت کې سوار لسم آیات کې علمت نفس ما احذرت پو بشی نفس باغا چیز تا حاضر شي صورت کې شپږه حالت د فنا د دنیا او شپږ حالته د ابتدا د قیامت پیش کړي اول شپږ حالته د فنا د دنیا اذا شمس کویرات کلا چنور راغون کړشی ول کړشی راغون شي کور اصل کې د پټکی ول تا وای پټکی وګدي څو غزای او چې ول پیاړې راغونډيږي کلا چې د لاتو میاشت بلار ته وخه پرې خوده شي سمطلب هغه نفیس مال چې د ډېر خوخو سړی چې په خپل غم اخته شي بیا یې ستا خیال نیه وای زالو خوشو شرات او کلا چې زناور را جمع کړی شي بندګانو خواتا دا نه چې زناور ورا پاسور شي حساب کتاب ور سره کیږي نه د هیبت وخت راشي زناور او بنیان لرا منډه وي او راځي کله چې کور کې زلزلہ راشي چې کور کې سپي غم بنیان خو تر منډه کی وای زال غوش او شرات کلا جزناور را جمع کړي شي بندګانو سره واذا البحار سجرت او کلا چې دریابونه خالی کړی شي واذا النفوس زوجت کلا چې ساونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره واذا الموعود سئلت او کلا دا ژوندای خغه شوی نه تاسو کړی شي اج ژوندای خغه کړی وا هغه ته وای ستا کم جرمو چې ته خغولې چې بابا ګیره اسخا شو ابو سفیان نبی علیہ السلام ته واقعا بیانولا تجارت لتلو ما جرال منکر جنای ګرځیدا ما د خزنه تا پوسو کې ودا ستا لور دا زما غیرت دان من چې دا ژوندای پرېدم نو ما هغه روانه کړه او قبر مې ولا وکنسته او ما چې کله قبر پوره کړ هغه ما اوچته کړه هغه ته مې غرزولا ناغه به ما تفعل بی یا بی پلار ما سره سکه او ما یې ته غرزولا او خاور ته پیواړو نه ژوندای مې ها کړه وایذ الموعوده سئلات بیا یې ذنبن قتلات په کوم ګناه وجل شوی وي وای ز صحف نشرات هغه خو به ژوندای خغه کړه اوس خور سره بدعملیو موږي او وی وجنی ماشومان سزا نشته په ملک کې چې سزا نه کو دغه بیانو الجواری تلونکی الکنس چی ولار دی په برجونو کې واللیل اذا سسا او شپا کلا چې مغا منسی و صبح اذا تنفسا او سبا کلا چې ساوالی دا دا وینا د پیغمبر عزت مند زی قوت خاوند طاقت پنیز خاوند عرش باندې مرتبه والا فأين تذهبون نو کم طرف ته تختي نه دا مگر پاندې د پاره د مخلوقات نو قران نو تختی دي لمن شاء منکم من یستقیم نه پر دا چا چې وغه شي تاسو نه چې دې ودریږي الله تا وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمین او نه شئ خوښولی تاسو یو کار مګر چې خوښ شي د الله چې رب د مخلوقات دی صورت کې پنځه حالته شپږ حالت دنیا د فنا او شپږ حالت د ابتدا د قیامت بیان کو مخکې بسم الله الرحمن الرحیم لما سبق سرا مخکې دوی میات کې وی اذا نجوم کترت نو دې صورت کې داغي تفصیل کوي اذا الكواكب انتصرت یا مخکې صورت کې وی و اذا البحار سجرت نو دی صورت کې وای و اذا البحار فجرت هما مضمون ذکر کوي په نور الفاظو یا مخی صورت کې وی و اذا النفوس زوجت نو دی صورت کې وای چې روحونه بدن سره یو ځای شي نو بیا بسي اذا القبور بوسرت دی صورت کې وای قبرونو آله به را پاڅول شي دا صورت خلاصه د ما سبقه او تنویر دې په ما سبقه باندې اذا سماون فطرت کله چې اسمان چوي وای ذل کواکب انتثرت او کلا جستوریو نوستیشی وای ذل بحار فجرت هغه الله چې پیدا کړي تعالی را نو برابر کړي تعالی تعالی را فاضل کان انصاف کړي تا کی برابر په انصاف یو خوا د بل برابر یو لاس د بل برابر یو وخت د بل برابر فی ای صورت ما شاء رکبک سور اخلی شکل کې آچ خوغه ودا الله جوړ کړی دی تعالی را ځان تلګو ګورا سور اخلی شکل دی الله دار کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حضرت حسن ویلو واسن منك لم تر قد عيني واجمل منك لم تلد النساء ستانه کې ستاسو د ماستر باندې لیدلې ستانه کې ستاسو بچي به مور نه راوړې واسن منك لم تر قد عيني واجمل منك لم تلد النساء داسې بل زما حیوان له نه دي ورکړي فی ای صورت ما شاء رکبک سورا کلی شکل کیا چې خوغه دا الله جوړ کړی تعالی را کلا نه دا سکار سمجه د مخلوق ګمان دی بل تو کذبون بالدین بلکې تاسو درو وای په قیامت یقینا نیکان وی په نعمتونو کې او بدکار وی په جهنم کې دنه بشي دي تا پر ورځ قیامت او نه به دې د دینه غیر حاضر او سبوګ تعالی سره د قیامت بیا سبوګ تعالی سره د قیامت یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اغرد یا مخکی صورت کی آخر کی وی والامر یوم اذن لله نو دی صورت کی سلورم آیات کی وی یوم یقوم الناس لرب العالمین اختیار الله لده نو الله تبا پیش کیگی الله تبا ادریگی صورت کی ترغیب ورکی اعمال صالحو تا چې نیک اعمال وکړي یو مثال سره وضاحت کوي چې دنیا کې سيزونه علي جوار علي غنم علي نو پای کې او کراو کوټه ګوري او دین علي نو آی کې کراو کوټه نه ګوري آی کې هم له کراو کوټه وګورا د غنم او جوارو د زمکه لپاره غو تول شته زمونږ د پاره پیته ده، د غنم جوارو د پاره من دی، تله ده، کوړی او اوږی دی، د کپړې د پاره ګز دی، نو د دین د پاره تول نشته قرآن او سنت لږې وتله کنه. ویل للمطففین هلاکت دی حکم ورکوونکو له. کلا چې لوستې شي په د باندې زمونږ آیاتونه نو آئی دے اساطیر الاولین دا کسی دلون بنو دی کلا بل نه دا سکار سنجه زی گمان دے بلکې زنګ راوسته په زړو د دای باندې اس چې دای کول دا پزړی چې زنګ راغله د عمل د لا سره راغله ختم الله ولا قلوبهم چې په دای به تېرېدل یا تغامز الرزي په دې ها دا دی وی دا غوزګار خیل دا دی اشاره به کولې ها وای ځان کله وی لا علی من کله وفقین او کله چې تل بدای کوړتا تل بدای ډېر په مستای باندې وای زارا اون کله چې په وړي زندګی موه دین لرا سوره انشقاق مکی سورت دے نزول کے درے اتیایم پہ سوره انفطار نا ربط دما سبق سرا مخی سورت کے لسم آیات کے ویلو ویلو یوم ایزل للمکذبین نو دی سورت کے دویشتم آیات کے وئی نو دی صورت کې وي فبشرهم بعذاب الیم جهنم کې وداغه سي پارام ني ناست زیر ورکه دی د عذاب دردناک چې الله بولا عذاب ورکي صورت کې ترغیب ورکي اصل عقیدی تا او اسمان د قیامت او فنا د عالم کوي بترقی علامه سبقا ته کوشش کوونکې مشقت کوونکې رب ستا ته په کوشش کولو فملاقی نو ته مخامخ کیدونکې د الله سره ضمیر الله تا یا فملاقی ضمیر عمل تا او هر چا څوک دی چې ورکه شا من لاما رستو د شانا در دوی ورا ازاری کلوی بی شمالی گس لاس باندې ورکه شي د شانا یا لاس به سینا کې شاته ہوتے اما لاما ورکه شي فسو بیا دو تبوران نظر دی چې غواړي بده هلاکت دی به وای رک شو وای رک شو والقمر اذا تسقا اس فرمائی کلا چی کامل شی لترکبن طبقا من طبق خامغا لار بشی تاسو په یو حالت پس د بل حالت نه څه مطلب څنګه چې انقلاب په زمانہ کې راځي څنګه چې انقلاب په شپه ورځ کې راځي څنګه چې انقلاب په سپمای کې راځي کله نړۍ او کله غټه دغه سه پتا باندې به انقلاب راځي یو شاعر وای انقلابات جا وایز حق سن لو انقلابات جا وایز حق سن لو هر تغیر سے صدا آتی ہے ففام ففام د دنیا انقلابونه आवाज درکې چې ځان پوه کا ځان پوه کا سړیا پتا انقلاب راځي لترکبن طبقا طبق خامغا لار بشي تاسو په یو حالت پس د بل حالت نه فما لهم لا يؤمنون نسری دی لا چې د ایمان نراړي او کلا جلوس دی شي دی باندې قران نو دی تابعداري نه کوي د الله نزول کې ویشتم پنځ سوره شمس نه او ترتیب د سوراتونو کې پنځه اتیایم نمبر دی پس د سوره انشقاق نه ربط دی سورت د ما سبق سره مخکی سورت کی وی فصف یدو سبورا هلاکت به غواړي دوی کو قتل اصحاب الاخدود پلانت دي شي خندقونو والا دنیا کې هم پلانت شو اخر کې به هم پلانت دي یا مخکې صورت کې مشقت د انسان ذکر کو نو دې صورت کې نمونه د مشقت خی لکه اصحاب الاخدود ته وګوره چراغی اصحاب الاخدود ته وګوره چا یې څوره مشقت برداشت کړی و. کله چې یهود یمن ته رالل، د عیسی علیه السلام نه تقریبا درې سوه کاله مخکې دا واقعه شوې وه. یهود یمن ته رالل، د هغه وخت یو بادشاه و، کافر و، نو هغه راولګېد او خندقونه وکنستل، وره بالکه واک پرست دی هغه ته غورځول یو زنانه غورځولا مولانا روم وایي یو ماشوم سره وړو کې او هغه وړو کې غورځو چا وړو کې غورځو مور ورته قتل نو هغه وړوکې مور ته وې اله راتانګه دا خو اور نه دی دا خو باغ دی بادشاہ او دا هغه خلک هغه ولاړو نو بادشاہ ورته وې ستا کار خو سوزولو دا دې څه وکړل مولا روم وې بانګ آمد چونګې کاران جا رسید بانک احمد جوگی کاران جا رسید پایدار سب کی کهر ما رسید اواز راغی کله چې خبر دی ته ورسید چې سپیا خپونیوا زما قهر در رسید ور لمبی وګړي او غا بادشاہ مسوزو دا ملګری مسوزو دا علاقہ د یمن حدود اوس د یمن نه دا وته دا دا د یمن او د سعودي په بارډر باندې دا زخبلا تلم او دا کلی کې ګرځې دلې ما ازای می کتر هغه طرف ته دنا غر دې دا چې ورسرا دا د اصحاب الحدود کله دې او پای کې دیوالونه غټ غټ چتونه نشتا هغه دیوالونه ما په خپل په لیستو باندې یو ګټه واله شپږ لیست هغه ګټه وګدا وا دورا غټي غټي غټي خو دی وی او په اکثر غټو باندې پچای وخان جوړ کړیو پچای زمری جوړ کړیو پچای او شه په بل چای بل شه جوړ کړیو کندرات دی اوس د هغوی د واښو رېبلو د ګوډولو سامان هم پکې پراته دي. عجایبګر نه چې دننه لاړ شې، په بل ګېټ بیا ورشې، بیا مخکې هغه کورونه دي، کنډرات دي. یو کمر و، ما داسې وګرو. نو په هغې کې هډوکي راووتل او سکاره راووتل دا پکې ښکارېدل هدا اصحاب الخدود اماکه ده د ریاض نه لاړم ابها ته او په ابها کې بیا قاری عبید الله نور ملګریو نو موږ یو ځای لاړو او هغه علاقې ته او دغه د اصحاب الحدود علاقه هم کتلې وه د دې ګڼ مصداقات ابن کثیر ذکر کوي شاهد نه مراد زمکا مشهود نه مراد انسان زکا زمکا به گواہی کوي شاهد نه مراد نبی علیہ السلام مشهود نه مراد امت پیغمبر زکا نبی علیہ السلام په امت گواہی کوي یا شاید نه مراد علما مشهور نه مراد د خپل زمانه خلک چای به گواہی کوي چې دای زما خبره منلې و دای نو منلې یا شاید نه مراد امت نبی علیہ السلام مشهور نه مراد امم سابقہ ځکه دا امت به گواہی کوي باغی جنو علیہ السلام نه نیم سو کاله مسله کړې و شاید نه مراد عیسی علیہ السلام مشهود نه مراد امت عیسی علیہ السلام یا شاید نه مراد الله مشهود نه مراد مخلوق یا اعمال مخلوقات غنی معنی دي قتلا صاحب الحدود پلان دشکند کنو آلا النار ذات الوقود النار بدل دے په بدن استعمال سره او اور والا چې خاوند د لامبو کلا چودی پاغی باند ناست او دای پاغا چې کولې د مؤمنانو سره حاضرو وما نقمو منهم بدنو ګڼلی داینا مگر دا خبره چې ایمان راوړې او په الله غالب او ستایلی شوی هغه ذات چې هغه له اختیار دې د بر او د ښکتا والله ولا کل شین شهید او الله دې پر یو شی باندې گوا یقینا کسان چې تکلیف کې وا جل مؤمنان سړی او مؤمنان خزه بیا توبه او نه کلانو دې له عذاب د جهنم ولهم عذاب الحریق او دې له عذاب سزا ورکه دا الله پیدا کوي مخلوقات او بس وږي مخلوق او دا الله دې بخون کې او محبت کوم کې خاوندار سبزرګای فعال لما يريد کوم کې دا چې را دو کی اراغله تا تا خبر د ځخرو د فرعون او سمودیانو بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی هغوی دي په درجنتیا کې والله من ورائهم محیط او الله خوا د دوی نه احاطه کوونکی دی بل هو قرآن مجید بلکې دا د قرآن نه بزرګای کتاب فی لوح محفوظ په لوح محفوظ کې یم دفتر عالی درب العزت کې مخکې بسم الله الرحمن الرحیم مخکې سورت کې شلم آیات کې وی والله من ورائهم محیط نو دې سورت کې او سالورم آیات کې وایي ان کل نفس لما علیها حافظ هر چا باندې الله نگہبان مقرر کړی دی دا اعمال ساتي یا مخکې صورت کې و سماء ذات البروج نو دې صورت کې وي وسماء ذات الرجع دې کې بل صفات ذکر کوي ها صورت کې سوره طارق دا اخیری صورت دې دا غدول سورتونه چای کې اسباد د قیامت او فنا د عالم کلا به ترقی والسماء والطارق شاهد اسمان او د شپې راتلونکې ستوره طارق طرق الباب هغه وخت وی چې د شپې دروازه ته کوی نو معنا دا د شپې راتلونکې ستوره وسمائی والطارق شاید اسمان او د شپې راتلونکې ستوره وما ادراک ما الطارق سپوږ تعالی سره د شپې راتلونکې ستوره النجم الثاقب ستوره زلی دونکې ان کل نفس لما علیها حافظ ان په معنا د ما لما په معنا د الا نو معنا دا فما له من قوت ولا ناصر نبوی دلرا طاقت دخلاص دو ولا ناصر او نه امدادی وسماء ذات الرج شاید اسمان خاوند باران والارض ذات الصدع او زمکا خاوند چودو انه لقول فصل دا قران د وینا واضحه وما هو بالحزل او نذا ټوکا انهم یکیدون کیدان دی تدبیر کئی تدبیر استاد مرگ واکیدو کیدا ز تدبیر کوم تدبیر استاد خلاصولو او د دې د حماقت نزول کې اتم نمبر پس سوره تکویر نه مخکې صورت کې خلق د انسان پیدایش د انسان ذکر کو نو دې صورت کې استکمال د انسان چې انسان کامل کیږي په سبان دی چاله چې عقیده سمي نو دې کاملیو د دې زاینا تر سورۃ الليل پورې تزيد من الدنيا او ترغيب ال الاخره ور کوي دې سورۃ کې دوه مسلې بیانې یو مسله خالق لكل شيء هو الله او دیمه مسله عالم بكل شيء هو الله خالق لكل شيء هو الله الذي خلق فسوى عالم بكل شيء هو الله انه يعلم الجهر وما يخفى دا دو مسالي امنا نو دو نعمتونه بدر باندې الله وکي یو نعمت علم د قران بدل لدر کی هر علم د قران بدل لدر کی سان نوکریو کا فلا تنسا او دیم جنت تبدی بوزی ونیا سرو کلی لیو سرا یعنی دو مسئلی دی صورت کے خالق لکل شین هو اللہ عالم لکل شین هو اللہ دا دوڑا مسئلی امنا نو دو نعمت به در باندې الله وکي یو علم د قران به الله درکي اذن جنت ته به په آسان باندې بوزي سب اسم ربک الاعلى پاک وګڼا نوم د رب ستا چې اوچت دی الذي خلق فسوا الله چې پیدا کړې مخلوقات او برابر کړې دې لرا والذي قدر فهدا نو ګرځولي دی را او تکتور سنقرئ کا فلا تنسا زرد جو وایو تا تا قران نو مفرد قران الا ما شاء الله سنقرئ کا فلا تنسا زرد جو وایو تا تا قران نو مفرد قران اسنا قران در نه پاتې شي می پرې دا پیسې حال کې وایا قران الا ما شاء الله مگر چې خو غشي د الله نو تاړه مې نو کله د صرف دوره دا او کله د نحوی دوره دا خلک قران لا روان دي او تباغي اخته در صرف صرف کر دی عمر عزیز را در نحو ما هو گشتی نیاد خدا را پای کې لاړې او الله دې یې ارشه نو پند ورکه په قران کې فائدہ ورکي ولا پند او کنه ورکي سا یا ذکر کا بل په قیاس کا ان فات ذکر او لم تنفع سا ذکر من یشا زر دې چې او ساتي دي لا سوک شغا یریږي د الله نه وای ته جنب هل اشقا او لر دې بشي د دینه بد وخته الا من تولی وکفر فیعذبه الله العذاب الاکبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. سورة الغاشیة مکی سورت دې نزول کې اته شپېتم بعد سورة زاریات نه ربط دې سورت د ما سبق سره یا مخ کی صورت کی وی قد افلح من تزکا نو دی صورت کی وجو یوم ازن نائما چې ځان د بد عمل نه ساتل او ای به خوشاله خوشاله ای صورت کې اثبات د قیامت او تخویف ورګی منکرینو ته عاملة ناصبة عمل به کړی په دنیا کې او ستړي شوي به وي، تصلی نارا حامیه دننه به شي اور ګرم ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو راهب ولید چې هغه په بدن باندې په هډوکو صرف سرمن وه، غوښه یې ختمه شوې وه. او داسې عبادت کو چې دا هغه د بدن نه غوښه ختمه شوې وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه تو قتل په جړا شو او دا آیات وی عاملۃ الناصبہ تصلا نار حامیہ ځان یې وکړولې ستړې کړې خو ځای به جهنم یو جهنم ته بلاړ شي هل اتا کا دی ذل غاشیا هر اغله تا تا بیان دا پټون کې ورځ وجو یوم اذن خاشعا ډیر مخونه بدارس کې به ذلیل یا ملت الناس با عمل به کړی او ستړي شوی به یو مشرکین دا تسبیح اړی نفلونه کوي روزي نیسی تسلا نارن حامیا دنوی شیور گرم تا تسقا من این ان آنیا سکول بشی په دای باندې دا چینو د ګرمو بونا لیس لهم طعام الا من ذریع نبوی دی لره خوراک مگر د زوز ذریع یو قسم ازمیدار بوټی دی چوخی هم نخوری نو داغي جواب کې دا دور کټونه دم دنګ دا به څوک پورا کوي او ولا ينظرون الى الابل كيف خلقت نو آیا دین ګوري اوختا څنګه پیدا کړې شوې ده اوختا وګوره سور اوچت دنګ الله خان پیدا کول دا تختونه هم جوړول شي الا من تولى وكفر لیکن څوک چې واړې د الله د کتاب نه انکار وکړ نو سزا به ورګي د لرا الله سزا لویا ان الینا ایابهم من غترات للذیدی ثم ان علینا حسابهم او بیا من باندې حساب د زیدی زه به ورسره حساب کوم ثم ان علينا حسابهم بیا مونږ باندې حساب د زید چې زه به ورسره حساب کوم صورت کې ترقی او په ما سبقا تخویف ورکو منکرین تا او بشارت ورکو زاهدین تا سبابا ان شاء الله ز ټیک اتنی می بجې سبق شروع کوم اتنیمو بجو لا ان شاء الله تاسو ځان را ورسوي او زو بیا ختم کوم او دعا وکاو وړه دورا ما په سوچو کو مرګري شک کې نشو پاتې کوله نو وړه دورا هغه با سکال نه یو د دې حالاتو د وجه نه ځکه دا حالات ترس ترس وګديږي نو اصله چې وړه دوره مونږه کو او دوره دنیا راشي چې بیا زه واپس لېګل نشم دغه چې قران لراشي او بیا لېګم نو بیا هم دانه کیږي او مرګرو به تکلیف کړی راغلی به یی نو دی وجنا وړه دوره به ان شاء الله سکال نه کو سبا به ختم شي او بیا به دعا کو باقی د دوره حدیث د پاره او د کتابونو د پاره افتاد د پاره داخله نو هغه به انشاءالله د سبا نه شروع کوو داخلي بکیږي او بیا به حالاتو ته ګورو دا غي مطابق به سبقونه وایو یا انلاین به سبق وایو او که حالات خي نو انشاءالله بیا به طالبان دلته راځي ځانو کوي چې